هوا به هم نشته دی هندستان خوش بیا باندې یو انسان په دنیا کې نخکاری نادم علی السلام په دې خوش بیابان کې دا چغه واله الله ورته دا کلمې وخدې چې زما حبیبا دا کلمې وایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پاغه صفوه کې تفسیر منیر وګورئ 155 صفحه کې باز دل توای چې د دینه مراد ا کلمې دي د توسل آدم چاوګد حدیث ده چې علماء پای بحث کړي وګوره کنز العمال 259 صفحه او دیم جیل کې پای پورا بحث کړي سیانت الانسان 24 صفحه دارنګه 129 صفحه 124 صفحه میزان الاعتدال په د کلام کړي 246 صفحه کې فضائل اعمال کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه الله دې دغه په قبر اربها کربها رحمتونه وری هغه چې کله دا حدیث نقل کین ورپسې دای په سند باندې دا سي کلام کوي وفيه من لم اعرفهم پدې کې دا سه سوق دی چې د دې په سند کې چې موږ یعنی سند مجهول دی فضائل اعمال 135 کې نو پته ولګی دا چې هغه هغه کلمات دي کوم چې الله قران کې ذکر کړي یا هغه کلمات دي چې عبد الله ابن مسعود نقل کړي خو غره کلمات هغه دي چې الله په قران کې په خپل ویلي عطار وای عطار آدم چون استغفار کرد مقبول شد شیطان چون استکبار کرد مردود شد ادم علی السلام استغفار وغوښتو الله دغه توبه قبول کړه او شیطان تکبر شروع کړو الله مردود کړ آدم چون استغفار کرد مقبول شد شیطان چون استکبار کرد مردود شد دا الله ډیر زر زر پخلا کې دن کې ده انسان دو نظر نه پخلا کیږي الله زر پخلا کیږي باز آ باز آ بار بار الله وی راشا سچتا کړي بار بار راشا